اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان وي نو زبا جوړ کوم تاسو روان وي او داري تختې د مخ کې تختې هغه زړه خبره ده او زړی مشکل غروب کې به درېمه طریقه استاد هم صرف روان وي شاګردان هم صرف روان وي زبم صرف روان وي تاسو هم صرف روان تن تن ثن سن صن ذن زن ظن ظن قن کن ګوره دا مشکل دي هم आवाज دي اوازونه یو بل شان دي ان عن هن حن خن غن فن درېمه مرحله مرکبات حروف په سلور طریقو سره وایي دې دو زبر تنوین والا بدی د دې دو زبر تنوین تا تنوین وای تنوین ورته زګوای چې د دې په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي تنوین والا حرف تا منون حرف وای دوه خبرې د دې په جوړ کې جوړ شاطاطن دا توابا غټو وای ځکه چې دا په غټو حروف کې شته دا توابا غټو وای ځکه دا په غټو حروف کې شته په دې دو زبر تنوین خیر کې دې دو زبر تنوین دی دوزه ورته تنوین وای تنوین ورته زکه وای چې دی په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي تنوین ولا حرف ته منون حرف وای طالب باندې په جوړ کې وای نه پکې روان کې زکه داریفي تنوین دی شیعن بدی دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کی ځکه چې دا دو زبر تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وای د دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کی ځکه چې دا دو زبر تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وای د الف تنوین او د الف باندې په جوړ کې وای نه په روان کې ځکه چې د الف تنوین دی کوفوان دې دو زبر تنین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه دا دو زبر تنین نه تنین ولا حرف تامن ون حرف وای دا الف دې په اخر کې الف اکثر الف او کله کله یا لیکل کیږي دا الف باندې په جوړ کې وای نو پروان کې ځکه دا الف تنین نه صفاحن دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کوي ځکه دا دو زبر تنوین دې تنوین ولا حرف تا منون حرف وای الف باندې په جوړ کې وای نو پروان کې ځکه د الف تنوین دې عینابن دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کوي ځکه دا دو زبر تنوین دې تنوین ولا حرف تا منون حرف وای دې دالي باندې په جوړ کې وای نو پروان کې ځکه دالي په تنوین دي طبقا دا طبقا غټوای ځکه دا په غټ حروف کښتا دا قبا غټوای ځکه دا په غټ حروف کښتا دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن आवाज پیدا کیږي ځکه دا دو زبر تنوین دي تنوین او حرف ته منونه حرف وای توان